بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة رونو دنن رضي درس دمي أو تاسي دي نشنلزم پبارکی ده یا د قوم پالنې ځینې خلک یې قوم پرستی هم بولي نشنلزم تاریخ څه شی دی د نشنلزم تاریخ څه شی دی د نشنلزم نشأت یا پیدایښت په کوم ځای کې شوی اسیا کې شوی که اروپا کې شوی په اروپا کې نشنلزم کومه بڼه درلوده په اسیا کې نشنلزم کومه بڼه لري اسلامي نړۍ ته نشنلزم شاره وارد کړ د کوم اهداف او مقاصد په خاطر را وارد شو او په اسلامي نړۍ کې د نشنلزم آثار څه شي دي د نشنلزم کوم آثار دي خو مخکې تر دې چې په نشنلزم باندې خبره وکړو په یو بل مثلث باندې غږیږو چې نشنلزم د هغې یو رکن جوړوي د دې لپاره چې د نشنلزم سیاسي او اجتماعي پس منظر سره تواضح شوی وي او دا مو درک کړی وي چې نشنلزم یو جاهلی او استعماری وارداتی پدیده ده په اسلام کې ځای نه لري دا به زه ان شاء الله په دویم درس کې بیا درته ثابت کوم چې نشنلزم او اسلام په یو قالب کې نه سره ځایږي فطري او طبيعي شی دا ده چې دا دواړه به سره نه ځایږي نن د نشنلزم د دینی حیثیت او د هغه حکم د اسلام له نظره په دې باره کې نه درته غږېږم په دې باره کې په بل درس کې به ان شاء الله خبر درته کوم او ټول هغه شرعي دلایل چې د قران نه د سنت نه د اجماع د امت نه او د انساني احساسات او عواطف د تقاضا نه د عقل د تقاضا نه په دې دلالت کوي چې نېشنلزم او اسلام دا دواړه نه سره جوړیږي بلکې د نېشنلستانو خپل اقوال او د هغوی ګواهۍ په دې باره کې تاسو سره نقل کوم چې نشنلزم جوړ شوی د دې لپاره د چې اسلام دی ورکې نه وي او اسلام راغلی د دې لپاره د چې نشنلزم د لمنځه یوسي ځکه الله فرمایي چې دغه امت د تاسو یو امت دی او زه د تاسو رب یم زما عبادت وکوئ ټول اسلامی امت یو امت دی او د دې امت یو رب دی یوې رسول دی یوې کتاب ده یوې قبله ده یوې عقیده ده یوې معال او آخرت دی مشترک ارمانونه دي مشترک دردونه دي ګټه او تاوان یې ټول سره مشترک دی نو بیا به نشنلزم په دې قالب کې ځایږي څنګه چې اسلام یووالی غواړي او نشنلزم قومونه سره بیلوي ټوټه ټوټه کوي د خلکو ترمنځ اخستل شوی کوشیرونه پیوندونه ماتوي او ملتونه یو د بل په خلاف باندې دري په دې باره کې به تاسو ان شاء الله په دوه مورز باندې بیا خبره وکوم نن تاسو ته نشنلزم د یو سیاسي ناسور یا یو پولیټیکل کانسر په حیث باندې تشریح کوم چې نشنلزم د یو سیاسي سرطان حیثیت لري او سرطان هغه بیماری ده چې یو په چا ولګېده که په هغه ډېرو لومړنیو ابتدایي حالاتو کې علاج ونه شو نو بیا لا علاج مرض او نشنلزم چې په کومو ملتونو کې لګېدلی هغوی بیا روغ ورځ نه دلیدلی ما تاسو ته یو مثلث خبره وکوله دغه مثلث درې ارکان دي یو خواته نشنلزم دی یو خواته سیکولرزم دی او یو خواته دیموکراسي ده دغه هر یو د بل متمم دی دا به د دې نه منځ ته نشي راتلی دا به د دې نه منځ ته نشي راتلی دا به د دې نه منځ ته نشي راتلی دا به د دې نه منځ ته نشي راتلی دا ټول خپل منځو کې سره تړلې دي یو د بل لپاره یا نتیجه دي یا مقدمه دي دا د دې لپاره مقدمه کېدای شي دا د دې لپاره نتیجه کېدای شي دا د دې لپاره نتیجه کې د دې لپاره نتیجه کېدای شي دا مقدمه کېدای شي دا د دې دواړو لپاره هم نتیجه کېدای شي هم مقدمه کېدای شي دغه مثلث د یو بل مثلث په جواب کې جوړ شوی د دې مثلث یو رکن دی خلافت یو رکن دی شریعت یو رکن دی خلافت یو رکن دی شریعت او یو دریم رکن لږ وروسته درته لیکم کله چې غرب وغوښتل اسلامي نړۍ تسخیر کی د دې لپاره یې ډېرې لارې چارې تجربه کړې اوله صلیبي جنگونه وو همداسې وکړه صلیبي جنگونو پسې بیا استعماري جنگونه شو په استعماري جنگونو پسې بیا تنصیر د نصرانیت خپرونه شو د نصرانیت خپرونه پسې ورسته بیا وسترنایزیشن یا تغریب غربي سازي دا وشو خو دغه ټولو په مجموع کې اسلامي نړۍ تسخير نکړای شو ځکه تسخير نکړای شو چې یو بل یو څو نور عوامل یا مدافع عوامل داسې موجود وو چې دغه ډول خارجي تسلط یې دلته نه پرېښود په خپل پښو درېدلو ته یې نه پرېښوده هر وخت به چې له دې خوا نه انګریزانو په اسلامي نړۍ باندې په افریقا باندې یرغل وکاو یو سړی به دې ځای نه له خراسان نه به ور روان و له دې ځای نه دلته به جهاد کاو چا به ورته ویل دلته څه غواړی لکه دا جنګ خو په مراکش کې په اسکندریه کې روان ده جنګ خو په جبل طارق کې روان ده او ته ورته له خراسان له تاجکستان له افغانستان له دې ځای راغلی هغه به ورته خو الله فرمایي وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر که مسلمانان ورونه له تاسو نه د دین په خاطر نصرت وغواړي نو په تاسو لازمه ده چې په دغوی نصرت ته ورشي ما ته الله ویلی چې زه باید ورشم ما ته مې دین امر کړی دی نو له دې نه به روانو ها دلته به جهادونه کول او که هغه را سره نه مني په اسانه نو دغه به په اسانه را سره ومني چې د دې نه راغله دلته جهادونه وکول دا خو ولیدل که نه که هغه نو لیدلی چې د خراسان نه بتلل او په مصر او لیبیا او الجزایر او تونس او مراکش کې به جهادونه کول نو دا هم ولیدل چې د مصر او تونس او الجزایر او مراکش او لیبیا او موریتانیا او د سودان او حبشې او اریتریا او د سعودي یمن او دغه نه راغله په خراسان کې جهادونه وکول دا خو تاسو ولیدل کنه او لا وینئ دغه خلک چې دا دلته راغلي یا چې دا د دې ځین الته ورته دې ته څوک تنخوا ورکړي بیا د تنخوا په مقابل کې سره همداسې یو زندګي اختیاروي چې کور پرېږده بچی پرېږده نازولې ښکلې ښځه پرېږده د لفتونو زندګي پرېږده مفخم مجلل عمارتونه موټر پرېږده تجارتونه پرېږده د عیش او د طرب زندگی پرېږده په سمڅو کې په غارونو کې په واورو کې په ویر او په خطر کې په تعقیب کې په دې کې ژوندۍ تیرا څه کې چې ماته څوک معاش راکړي د معاش اخیستلو تقاضا هم دی هم دی معاش خو موږ غواړو چې کله دوبۍ ته روان کله د بحر لارې کله د بر لارې کله قاچاقي کله په دروغو په قسمونو کله په پردې نمونه کله سعودي ته رواني کله کویت ته رواني کله اروپا ته رواني کله لندن ته رواني درې میاشتې څلور میاشتې د اروپا په ځنګلونو کې تیروي ښځه یو قاچاق بر سره وي لور د بل چا قاچاق بر سره وي زوی د بل قاچاق بر سره وي د شپږ میاشتې مخکې رسېدلی پیسې پسې خو مونږ روان یو دلته چې راغلي دي هغوی خو پیسې پرې ایښي دي دا ولې ځکه چې دغه امت په حقیقت کې یو امت دی او دوی د دغه یووالي معنا درک کړې ده تر دې لا د مخه چې ورته وګورئ صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین هغوی د دې خاورې وو د دې جن لاړل دلته په ترکیه کې شهیدان شول د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه قبر په ترکیه کې دی د دې جن راغلل دلته په افغانستان کې شهیدان شول په دې سیمه کې د افغانستان شاوخوا کې په ماورا نهر کې شهیدان شول او تر ډیره د تعجب خبره خو ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زوی حضرت قسم ابن عباس یا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ورور دغه قبر د اوس په ازبکستان کې دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تر د زوی قبر په ازبکستان کې دی په بخارا کې ځکه د جهاد ته راغلی دلته شهید شو دلته خښ کړی شو نو دغه خلک ولې دلته راتلل یا دغه خلک ولې هلته تلل دا په حقیقت یو امت دی یو امت وو دغه یو امت باندې به چې له هرې خوا نه حمله وشوه د نورو خلکو به یا به یې نصرت او مرستې ته ورتلل یا به مالی مرسته ور دیګله یا به دعاګانې ورته کولې دعاګانې خو به ورته کولې دغه تر ټولو مهم عامل هغه وحدت امت یا د امت وحدت د امت وحدت دغه درې واړه عناصر دا لکه څنګه چې یو د بل د پاره متمم او نتیجه دي یا مقدمه او پیلامه دي وحدت امت د خلافت په صورت کې راته خلافت به په هغه وخت کې راته چې امت به یو او خلیفه به په هغه وخت کې راته او وحدت امت به قائم چې خلکو به شریعت مانه شریعت به په هغه وخت کې نافذېده چې خلیفه به موجود وو خلیفه به په هغه وخت کې امت راټولول شو چې شریعت به نافذاوه نو دا یو د بل لپاره هم مقدمه او هم یو د بل لپاره نتیجه وه دغه دریو عناصرو امت موږ ډیر قوي کړی وو دومره مضبوطه کړی وو چې دیارلس سوه کاله دښمن ډېرې ډېرې هڅې وکولې چې امت تسخیر کړي ټوټه ټوټه یې کړي خو دغه درې شیانو د دې د دې هڅو مخنیوی کاوه خلیفه به موجود و هغه به امر وکاو نو په دې خلکونه به جهاد فرض عین شي ځکه د جهاد د فرض عین کېدلو د صورتونو نه یو شکل او صورت دا ده چې د مسلمانانو امیر د خلکو نه غوښتنه وکړي چې اوځي جهاد کم د نثیر عام وایي په اسلامي فقه کې نو مسلمانانو امیر به او هغه به بیا نثیر عام وکاو نو خلکو به جهاد فرض یا به چې د مسلمانانو امیر موجود په دغه یو سیمه کې بدلته قحطالی راغله لوګه براغله خو خراسان به ودانو د دې نه بغلې د دې ته ورولېګل یا به دلته راغله د دې نه بغلې دلته ورولېګل یا به په یو سیمه کې مثلا تکلیف او مشکلات راغله د غبل سیمه د وسایل نه دغه علاج وروکاو نو د امت به سره یو ساتو دښمن وغوښتل شریعت لمنځه یوسي شریعت به ځکه لمنځه نه شوړای چې خلیفہ به موجود وو او د خلیفہ په مخ کې به امت ولاړو امت ته امر کاو امت به خپل شریعت نه دفاع کوله شریعت به ځکه قائم وو چې امت به دې نه دفاع کوله امت به ځکه قائم وو چې شریعت به ورته په وحدت باندې امر کاو شریعت به ورته په وحدت باندې امر کاو چې تاسو یو اوسئ او که کله نا کله به داسې اضطراب د اضطراب مرحله راغله نو چیرې به یو کال دوه کال یو نیم کال به واخر به مسلمانان په یو سره راټول شو که سم به که ناسم به په یو به سره راټول شو الله به برکت پکې واچاو په مغه به ولاړو دښمن وغوښتل چې مسلمانان تسخیر کی اسلامي نړۍ تسخیر کی نو بیا د مسلمانانو د قوت پر راز یا د قوت په معنوي عواملو باندې غور وکاوه چې د مسلمانانو معنوي قوت په څه شي کې پروت ده هغه د معنوي قوت سرچینه څه شي ده باید دغه یواره بند کړئ هغه باید ویجاړه کړئ چې هغه سرچینه یې وچه شو نور امت په خپله وچي نو د ډېرو تحقیقاتو څېړنو مطالعاتو د مسلمانانو سره د نږدې پاتې کېدلو او د هڅو نه وروسته دوی تشخیص کړه چې دا درې شیان داسې دي چې دی ترڅو دا درې موجود امت به ولاړ وي نو باید دا درې ختم شي خو چې درې ختمېږي د هر یو ځای باید یو بل شی ونیسي د هر عنصر ځای باید یو بل عنصر ډک کړي کنه خلک بیا دا را تازه کوي نو بیا څه وکړه د خلافت په ځای باندې خلافت د مسلمانانو یو سیاسي نظام و خلافت د مسلمانانو سیاسي نظام و د دغه سیاسي نظام په ځای باندې دوی د مسلمانانو د دغه سیاسي نظام په ځای باندې دوی یو سیاسي نظام ایجاد کړ چې هغه عبارت ده له دیموکراسۍ نه خلافت یو سیاسي نظام دی که نه دی ها دیموکراسي یا جمهوریت یو سیاسي نظام دی که نه دی او دغه دیموکراسي دونه ډېره وستایل دیموکراسي باره کې به انشاءالله د درې درسونه تاسې وایي چې دیموکراسي څه شی ده له کومه راغله چا راوسته په اسلامي نړۍ کې معنا څه شی ده په غرب کې معنا څه شی وه د اوسنۍ دیموکراسي څه شی ده دیموکراسي څه شته وایي سوټاکراسي څه شته وایي بس دا شیان بیا په راتلونکي درسونو کې انشاءالله واورئ خو نن یوازې د نشنلیزم په باره کې غږیږو خلافت یو سیاسي نظام د دې سیاسي نظام په ځای باندې یو بل سیاسي نظام متعارف کې چې هغه عبارت ولا دیموکراسي وحدت د امت یو اجتماعي نظام و ټولنیز نظام و اجتماعي ټولنیز نظام و داغه په ځای باندې نشنلیزم دی یو ټولنیز نظام په ځای حیث باندې مسلمانانو ته وارد کړ مسلمانانو په دې بلاخ تکړه او شریعت یو قانوني نظام وو قانون وو تشریع وو حقوقي نظام وو د دغه قانوني په ځای نظام په ځای باندې سیکولریزم دی یو ډول قانوني نظام یا دی یو نوی شریعت په حیث باندې منځته راوړ د شریعت په ځای په یوه څه شی راغله لږ اوچت وایي سیکولریزم شریعت یو قانوني نظام دی کنه تشریع نظام دی حقوق دی پکې دی ارچا دغه په ځای باندې یو حقوقي نظام راغی سیکولریزم د سیکولریزم معنا به درته وایم تاریخ به درته وایم چې لکوم راغی ولی راغی په اسلام څه وکړه په مسلمانانو څه وکړه په غرب کې ولی دغه نظام ضرورت پېښ شوی وو هغه دا نظام ته څنګه ضرورت درلود لکه ما ورته راغی د دې تاریخ ته به ان شاء الله راتلونکي درسونه کې درته وایم دغه اسلامي مثلث د هر عنصر په مقابل کې یو بل مثلث راغی دغه یړنګ او په ځای دا درې پات نشنلزم د وحدت امت ځای ونیو دیموکراسي د خلافت ځای ونیو سیکولریزم د شریعت ځای ونیو په دې درې خو پوښو کنه اوس دغه ما څنګه شو واده در سره وکوله دیموکراسي بیا درته وایم او سیکولریزم بل ورځ درته وایم کېدای شي یو دوه درې درته واخلي هر یوې نن راځو د نشنلزم په باره کې د نشنلزم دوه اړخونه موږ او تاسو د څېړنې لاندې نیسو خبره ور باندې کوو یو اړخ د هغه معنوي یا دینی اړخ دی او چې دا روا ده ناروا ده حرام ده حلال ده حکم په اسلام کې څه شی ده او یو اړخ د هغه سیاسي ده په ټولنه کې د دغه د دغه نشنلزم کوم اثر دی د نشنلزم سیاسي حیثیت او آثار د نشنلزم یا نشنلزم او اسلام دغه اوس بندو د بل ورځې لپاره په دې باندې خبره کوم تاسو ته ما مخکې وویل چې په نشنلزم باندې د یو سیاسي کنسر یا د سیاسي سرطان په حیث باندې خبره کوو سرطان هغه مرض دی چې یو وارې په چا ولګېږي که په اوله ورځو کې علاج ونه شو نو بیا له علاجه مرض دی پښتانه ورته ناسور وایي امت په سیاسي لحاظ باندې په اجتماعي لحاظ باندې د فکر او د عقیدې په لحاظ باندې یو امت وخت چې یو امت وو د دفاع توانایي پکې و مټې مضبوطې وي خلیفه یو نظام یو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د مسجد امام هم د الله پیغمبر هم د اسلامي دولت رئیس وو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې سیاسی حاکم بل څوک نه وو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم سیاسی حاکم وو سیاسی او عسکري قائد او حاکم وو هم د مسجد امام وو او هم د الله استاد او د ځمکې او د اسمان ترمنځ رابط وو دا نن چې خلک تاسو تیر باسي چې ملا ته وایي ملا ته خپل ملایکه او جماعت او ورځ سیاست او حاکمیت مکوه دا دروغ وایي دا چې وایي په اسلام کې سیاست نشته دا دروغ وایي دا یاد موږ د سیاسي تاریخ نه ناخبره دي خو ناخبره نه دي دوی د منګه بچیان تیر باسي د منګه ورونه د منګه به معلومات خلق د معلومات خلق تیر باسي په ملا د خپل ملای کې الګ د تعالی حکومت سره څه کار د ما بل حکومت سره ول څه کار نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د مسجد امام مسجد کې به مخ کې شو امامت به وکړ بیا به چې راووته لښکرې به یې راجمع کړې په مدینه کې به یو کس خپل خلیفه نماینده وټاکه دوی به لاړه فتوحات به یې کول نو که رسول الله صلی الله علیه وسلم امام و د مسجد زم مسجد امام هم دا خو را سره مني خو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد نه بیرون څه کارونه کول دا نه دی اول نه مني دا هم د هغه رسول کارونه و او کنه یې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې رئیس جمهور څوک و صدر اعظم څوک و وزیر دفاع څوک و د پوز مشر څوک و دا خو هر څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هغه وروسته د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله په زمانه کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله هم د مدینه د مسجد امام و هم د مسلمانانو سیاسي او عسکري زعیم و خلیفه و امیر و د ټولو جنگ سوله سیاست معاهده ارته به هغه چا کوله چې په مسجد کې به مخکې کېده تر هغه وروسته حضرت عمر رضی الله عنه د مسلمانانو د مسجد امام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله په زمانه کې د مدینه قاضي بیا وروسته هغه هم امام د مسجد او هم د ټول مسلمانانو سیاسي او عسکري مشر نو کومنګ په اسلام باندې باور لرو او دا سره منی دا نشنلستان او سیکولرستان بيدین خلک چې موږ مسلمانان یو نو خو بیا دې موږ پرېږدو چې هغه خپل اسلام په هغه طریقه وکړو چې هغه څنګه په اول کې و حضرت عمر رضی الله عنه چیرته شهید شوی دی په کوم ځای کې په مسجد کې مسجد کې څه کول امام د خلکو ملا و نو که حضرت عمر ملاوي او او قیادت او سیاست او حاکمیت تسلیموي په تاریخي لحاظ نو ځکه نن ملا ما ولې نه مني ته ما سره دوکه کوي ته خو ما بچیان د مارونه تیر باسي نو که زه مسلمان یم او هغه د مسلمانانو مشر وو خو زه باید هغه په لاره لاړ شم باید ټول هغه حقوق باید زه حاصل کړم چې کوم هغه سره وو هغه درلودل حضرت علی رضی الله عنه په کوم ځای کې شهید مسجد کې څه کول چې مسجد امام وو د سهار مانځ سره ته خلکو ته جمع ورکوله ځان ته قصر نه جوړ کړی چې په قصر کې بیا ځان ته بل ملا ټاکلی فرمایشي ملای او نمایشي لمنځونه یې نه په خپله به راته او سهار به چې له کوره راووته نو به یې الصلاه الصلاه دا نارې به یې وهلې خلکو ته د مانځه وخت د مانځه وخت خلک راپات هم به خلک راویښول هم به مسجد کې امامت کاوه او هم امیر المؤمنین و هم به جنگونه کول هم به سولې کولې هم به معاهدې کولې هم به قضا کول هم به فیصله کوله هم به خبره چې چا نه منله توره به پسې راویستله نو مسلمانان یو قیادت وو یو حاکمیت وو یو دولت وو تر هغه وروسته که اموي دور وهم همدغه ډول او تر هغه وروسته که عباسي دول وهم همدغه ډول وروسته کرا کرا چې په خلافت کې څه مشکلات را پیدا شول او خلفا یا امیران خلفا او ټکی ډېر محترم ټکی دی امیران او د مسلمانانو زعیمان چې یو څه ناڅه ګډې ماتې ورنه پېښې شوې دغې وجه دا وه چې دوی په مسجد کې ملایان نه وه سیاسي تاریخ چې هر څوک د اسلام په تعمق باندې په ژوره مطالعه کې نو هر امیر او خلیفه نه چې مشکلات پېښ شوي دي دغه وجه دا وه چې د ملایي نه کوله د مسجد امام به نه مسجد امامت به بل چا ته پرېښی و دوی به په دربار کې اوسېده دربار به و حاشیه به و شاعران به و ادیبان به و مجلسونه به و شرب و طرب به و نو ځکه مشکلات را پیښ شو خو تر څو پورې چې امامت عظما او امامت صغرا دا دواړه یو سړي کول نو اسلام په خیر وو او مسلمانان په خیر وو او هر کله چې بیرته مسلمانان په خیر شوي دي قوت پیدا کړی خپل ملی حیثیت درک کړی خپل حقوق حاصل کړي د طغیان او د طاغوت مقابله یې کړې نو په سر کې داسې یو څوک حتما راغلی ده چې هغه د مسجد امام هم و که نور به هر څه و که به قومندان و که به ډاکټر و که به انجینر و که به هر څه و خو د مسجد ملای به خپله کوله چې چا د مسجد ملای کوله او قیادت یې کاوه نو هغه نه یو څه خیر بیا په متناسب ډول باندې کله زیات کله لږ کله خیر غالب کله شر غالب خو اکثر خیر غالب راغلی دا ځکه چې د منګ دین او دنیا د منګ عقیده او سیاسي نظریه دا دوه د سره خلط دي لکه د یوې سکه دوه مخه دا یو به د بل کېدای نشي روح او بدن دي سره مسلمانان هم دغه ډول قوي وسیدل دفاع به کوله او پرمختګ به یې کاوه خپل ځمکې به یې وکرلې په خپل منځ کې به سره په تفاهم باندې وو د دې ټولو رمز دا و چې یو خلیفه به موجود و حتی که په یو لار ځای کې به یو چا کې یو یو آزاد امارات او یو آزاد حکومت به ځان ته جوړاوه نو خلک به تر هغه پورې دا پادشاه نه مانه مثلا دلته په هندستان کې یا دلته په ترکمنستان کې یا په بخارا کې یا په ترکیه کې یا په مصر یا په لیبیا یا په مراکش کې یا په حبشه په سودان کې دلته به هم چې چا ځان ته آزاد حکومت اعلاناوه نو خلکو به تر هغه پورې د رسمي پادشاه نه ځانه او د طاعت به نه کاوه چې تر څو د بغداد د خلیفه فرمان خلکو ته نه ورښکاره کړي چې ګوري زه هغه ټاکلی یم که څه هم دی به په خپل زور راغلی و خو تر څو به چې د هغه ځای نه کاغذ حاصل نه کړي خلکو به دی نه مانه او د جمعې په ورځ باندې دی بیا د بغداد د خلیفه نوم په د جمعې په خطبه کې یاداوه دغه د مسلمانانو د خلافت شتون د دې سبب و چې مسلمانان د یو مرکزي نقطې په شاوخوا کې سره راټولېږي چې هغه مرکزي نقطه عبارت له خلیفه او خلفاونه په آخرو وختونو کې تر نولس سوه څلېرویشت پورې د مسلمانانو خلافت دلته په ترکیه کې تقریبا د څلور څلور نیم سوه کلو لخوا لپاره په ترکیه کې قایم شو چې د عثماني دولت یا عثماني خلفاو په نامه باندې یادېدل دغه عثمانیانو نه یوازې دا چې د اسلامي دولتونو نه دفاع کوله بلکې دلته په شرقي اروپا کې په شرقي اروپا کې ډېر هېوادونه ونیول هلته اسلام خور که که نن ورځ البانیا ده که بوسنیا ده که هرزګوینیا ده که مقدونیا ده که نور شاوخوا ته کوسوبه ده نور واړه غټ مملکتونه دي دا ټول د عثمانیانو د فتوحات او د هغوی د دعوت برکت چې نن په شرقي اروپا کې هم اسلامي هیوادونه شته د مسلمانان شته ولته د اسلام نوم یادېږي او د هغه ځای نه په زرګونه خلک حج ته ځي هلته قرآن رسېږي خلک تلاوت کوي اروپا ډېر وغوښتل چې اسلامي نړۍ تسخیر کړي خو د مسلمانانو د یو خلیفه موجودیت به په ترکیه کې د دې سبب ګرځېده چې مسلمانان راپورته شي په آخر ځل باندې د مسلمانانو خلیفه دویم سلطان عبدالحمید خان و سلطان عبدالحمید خان ډېر نیک سړی و د شریعت عالم هم و سیاسي پوه او درایت هم درلوده تجربې هم وي د حاکم خاندان نه هم و د ده په زمانه کې اسلامي هیوادونه یو د بل نه سره یو څه لرې شوي وو مثلا په مصر کې دلته یو بل نظام راغلی و په افغانستان کې دلته بل داسې نظام و چې د استانبول د خلیفه د سیاسي حاکمیت نه خو یې لرې و دغه اطاعت خو یې نه کاوه خو مخالفت یې نه درلود ورته په هندوستان کې که دلته مسلمانان و دغه مسلمانانو هم د ترکیې د خلافت سره د خلیفه سره ښه روابط درلودل ټولو به د احترام په سترګه ورته کتل که دلته په شرقي اسیا کې هیوادونو بیل بیل سیاسي نظامونه درلودل خو د ټولو د خلیفه ملاتړ هم کاوه د خلیفه خبره به یې هم منله په مهمو مسایلو کې او خلیفت ته په یو نوع احترام دینی احترام باندې قائل و دغه سلطان عبدالحمید خان د غرب مطالب رد کړ د ټول دنیا يهودان دا سره راټول شول او هغه وغوښتل چې دلته په فلسطین کې د ځان لپاره یو حکومت جوړ کړي خدا فلسطین د عثمانیانو دی کنټرول لاندې د ترکانو د کنټرول لاندې وو يهودانو خپل نماینده راولي د کراسو په نامه باندې یو مشر تاجر مو سیاست پوهان وو ادیب او لیکوال مو يهودي او ډاکټر هر ډاکټر هرتزل دا دواړه راغلل سلطان عبدالحمید خان ته ډېر رشوتونه وړاندې کړل چې تاسو یو لوی عثماني پوهنتون به درته جوړ کړو د دولت څخه قرضونه دي دا به موږ درته ادا کو او د عثمانانو بحري فوج دا به تقویه کو د تاسو لپاره به څونه وسایل په کار بحري دا به درته درکو فوج به درته تقویه کو او د آینده لپاره به تاسو به سوده قرضونه هم در بغیر د سود نه قرضونه څونه تاسو په کار قرضونه به درکو درته خو تاسو موږ ته اجازه راکړئ چې موږ د فلسطین کې دلته اوسېږو د فلسطین کې موږ خاص حیثیت نه دلته وړوکی غوندې کورګی هم وي سلطان عبدالحمید خان د دوی په خبرو پوهېده او په دې مقصد پوهېده چې د دوی څه مراد د څه مقصد ده هغه دغه مطالب ورسره ونه منل چې دا مطالب یې ونه منل او دغه یهود په حقیقت کې د اروپا مسیحیانو سره راټول کړي او راچارج کړي وو او وجه دا وه چې یهود داسې یو حیثیت لري لکه د ژورې چې هر چې یې ورې ونه خته ژوره یو لوی د وینې خلطه ورنه جوړه شي وینه چوشي ضایع کوي وینه چوشي او ضایع کوي دغه يهودانو د اروپایانو اقتصاد راوچوش په فرانسه کې دوی په اقتصادي لحاظ باندې قوي شو په اسپانیا کې دوی قوي شو په جرمني کې دوی قوي شو په اتریش کې دوی قوي شو تر دې چې نور د هټلر غوسه راوپاروله هټلر خو مسلمان نه و چې د يهودانو سره دښمني و یا يهودان بد خلک او هټلر ښه سړی و نه هټلر هغه ویل چې دغه هر چې به ستله روان به چې یو ښه کور دا ولې دا چا کور دا پلاني يهودي زرګر کور دا یو ښه باغ دا ولې دا چا کور دا د پلاني يهودي زرګر کور دا پلاني يهودي تاجر کور دا نو د اروپا اقتصاد په حقیقت کې د يهودو په لاس ورغلی و اروپایانو غوښتل چې د يهودو له بلا نه ځان خلاص کړي خو په محترمانه ډول باندې نو بیا هغه ته ویل چې بس تاسو ته دغه هغه جوړو حکومت درته جوړو د حکومت د جوړولو مخنیوي سلطان عبدالحمید خان کاوه ځکه هغه د مسلمانانو خلیفه و نو بیا یهودو او اروپایي دولتونو په شریکه اوله د سلطان عبدالحمید خان یا د اسلامي خلافت د لمنځه وړلو هڅه پیل کړه چې اوله دغه مرکزي هسته یې لمنځه لاړه شي دا نور شیان بیا په محور کې نه راټولېږي یا د غاړې هار چې هغه د سر غوټه ورنه پرېکه کې دا نور مری یو په بل پسې په خپل لوي بیا دې ته ضرورت نشته چې هر مری بل بل راو بچي وي غورځوي بس د سر غوټه ته نه پرېکه کو تر ټولو قیمتین پکې اماغه وي بس دا د ورنه غوټه کده نور مری په خپل پیږي یو په بل پسې لوي نو بیا د ترکیه په ترکیه کې د اسلامي خلافت د لمنځه وړلو لپاره کار شروع کړ